الخلافة وتنصيب إمام وهذا واجب على المسلمين واجب قد ضيع لقرون وغاب عن واقع الأرض فجهله كثير من المسلمين والذين يأثمون أي يأثم المسلمون بتضييعه وتغييبه وعليهم أن يسعوا جهاد پوهنه جهاد پوهنه جهاد پوهنه ښوونیزه روزنیزه او اصلاحي خپرونه جهاد څه ته وایي د جهاد اهداف ارکان او احکام کوم دي د الله او د الله د رسول او د خپلو مشرانو اطاعت وکړئ که چېرته ستاسې د خپلو مشرانو سره په یو شي کې اختلاف راغی نو الله او رسول ته وړاندې کړئ یعنې قرآن او سنت ته که چېرته تاسې په الله او په ورځ د آخرت باندې ایمان لرئ دا کار ډېر غوره دی او ډېر ښه دی په اعتبار د انجام سره محترمو مجاهدینو مسلمانانو وروڼو د جهاد او د نفیر د احکامو په لړ کې د دویمه مسله په جهاد کې د امیر د اطاعت د حکم بیانول دي نو زما عزتمندو په دې باندې انشاءالله ټول پوهېږو چې اطاعت په مسلمان باندې فرض دی خو دې خبره باندې ځان ښه پوهېږول په کار دي چې اطاعت د چا فرض دی او دویم دا چې د اطاعت حدود څه دي نو اول اطاعت په موږ او تاسې باندې د الله او د رسول فرض دی لکه الله رب العالمین فرمایي اطیعو الله و اطیعو الرسول ای مؤمنانو د الله او د رسول اطاعت وکړئ د الله او د رسول اطاعت په هر یو امر کې ضروري دی او د انسان د عمل قبلېدل په همدې پورې تړلي دي ځکه الله رب العالمین فرمایي چې د الله او د رسول اطاعت وکړئ ولا تبطلو اعمالکم او د الله او د رسول په مخالفت باندې خپل عملونه مه بربادوئ الله رب العالمین موږ ته په احسن عمل باندې امر کړی دی قرآن کریم کې او احسن عمل هغه ته ویلی کېږي چې هغه د الله رب العالمین د حکم مطابق وي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو سره برابر وي دارنګه الله سبحانه وتعالی چې موږ ته په قرآن کریم کې امر کوي نو په عمل صالح باندې امر کوي او عمل صالح هغه عمل ته ویلی کېږي ما وافق السنه چې د نبي علیه صلات وسلام د سنتو سره برابر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 به د الله او د رسول اطاعت کوو د هغې امر به په ځای کوو دویم د مشرانو اطاعت دا په موږ باندې ځکه فرض دی چې الله رب العالمین موږ ته په دې باندې امر کړی دی الله رب العالمین فرمایي و اولي الامر منکم د خپلو مشرانو اطاعت به کوئ نو څنګه چې د الله رب العالمین او د الله د رسول د حکم ماتول او بېاطاعتي کول ګناه ده او ناروا ده نو داسې د خپلو مشرانو او امیرینو اطاعت ماتول نافرماني کول بېاطاعتي کول ګناه ده ځکه چې په دې هم د الله او د الله او د رسول اطاعت مطلق دی زما عزتمندو په هغې کښې هېڅ قید او شرط نه شته دی بس چې الله رب العالمین امر دی نو منل غواړي چې د الله د رسول حکم دی نو منل غواړي عملي کول غواړي خو د ولات الامور یا د مشرانو اطاعت دا مقید او محدود دی چې دغه قیوداتو او دغه محدوداتو ته حدود الاطاعه ویلی کېږي نو په موږ باندې لازمه ده چې هغه حدود وپېژنو او په هغه حدودو کې دننه د خپلو مشرانو او د خپلو امیرینو اطاعت وکړو نو د ولات الامور د اطاعت لپاره اولنی قید دا دی چې د دوی اطاعت به د الله او د رسول د اطاعت لاندې وي د دوی اطاعت مستقل نه دی بلکې د الله او د رسول د اطاعت لاندې دی دا یو په دې معنا باندې چې موږ د عمراو د مشرانو اطاعت ځکه کوو چې الله او رسول الله ته پې امر کړی دی او دویم په دې معنا باندې چې موږ به د عمراو اطاعت د هغه حده پورې کوو چې د الله او د رسول د اطاعت نه پکې ونه وځو که چېرته د علماوو، مشرانو، امراوو، ولات الامور په اطاعت باندې مونږ د الله او د رسول اطاعت نه وځو، د قرآن او د سنت مقابلې ته ودرېږو نو بیا ناروا ده، بیا په دغه اطاعت باندې مونږ ته امر نه شته دی. په دې باندې دلیل همدغه آیات دی د قرآن کریم چې کوم مونږ ولوسته، الله رب العلمین فرمایي، اطیعو الله و اطیعو الرسول، د الله اطاعت وکړئ او د الله رب العلمین د رسول اطاعت وکړئ، و اولی الامر منکم او بیا د خپلو مشرانو اطاعت وکړئ. نو په دې آیت کې که فکر وکړو د الله رب العالمین اطاعت سره د اطیعو کلمه ذکر کړه او د رسول سره هم د اطیعو کلمه ذکر کړله خو اولي الامر دا یې په هغوی باندې عطف کړه په حرف عطف سره او اعاده د اطیعو یې ورسره ونه کړله چې دا په دې باندې دلیل دی چې دا اطاعت د هغې اطاعت لاندې دی دویم دلیل په دې باندې دا دی چې نبی علیه صلات وسلام فرمایي د مخلوق اطاعت به د خالق په نافرمانۍ کې نه لټوې چې خالق خفه کړي او مخلوق خوشحاله کړي دویم قید هغه د ولات الامور او د مشرانو په اطاعت کې دا دی چې د مشرانو د خوا نه به په ګناه باندې امر نه وي که کله یو مشر امیر خپلو کشرانو ته په ګناه باندې امر کوي نو دلته به اطاعت کول جایز نه دي بلکې اطاعت ماتول یې په کار دي په دې باندې هم دغه مخکنی حدیث دلیل دی چې د ترمذي شریف صحیح حدیث دی څلورم جز دوه سوه نهمه صفحه کې راوړي، عبدالله بن عمر رض نه نقل دي چې نبي علیه الصلوة والسلام فرمایي، السمع والطاعة على المرء المسلم فيما احب وکره مسلمان به په هر حالت کې سمع او طاعت کوي د امیر خبره به مني که زړه غواړي او که نه غواړي و تر کومه حده پورې ما لم یؤمر بمعصیه تر څو چې ګناه باندې ورته امر نه شوی فإن امر بمعصیه فلا سمع علیه ولا طاعه که امر ورته په ګناه باندې وشو د کوم امیر د خوا نه نو بیا په ده باندې سمع او طاعت نشته دی دا لازمي نه ده په ده باندې چې دا باید غوږ کي د خبره واوري درېیم قید د ولات الامور په اطاعت کې دا دی چې که کله د ولات الامور سره اختلاف پیدا شو نو په دغه حالت کې به رجوع د الله کتاب او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتو ته کېږي مرجع د حل د اختلافاتو به قرآن او سنت وي. په دې باندې دلیل د همدغه آیت وروستۍ برخه ده چې مونږ ولوسته، الله رب العالمین فرمایي، فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول که مو په کومه خبره کې د مشرانو سره اختلاف پیدا شو نو الله او رسول ته یې واپس کړئ. یعنې قرآن او سنت ته که چېرته په الله او په ورځ د آخرت باندې ایمان لرئ همدا کار غوره دی دی عاقبت په اعتبار سره ډېر ښایسته دی ښه عاقبت او ښه انجام لري نو د مشرانو اطاعت دا مقید دی په دې باندې چې په حالت د اختلاف کې د مشرانو سره برجه قرآن او سنت ته کېږي مشر به هم دا خبره مني چې اوس موږ مرجع قرآن او سنت دی او کشر به هم دا مني امیر به هم دا مني او مامور به هم دا مني او څلورم قید د ولات الامور د اطاعت لپاره دا دی چې د ولات الامور نه به کفر بواح نه لیدل شوی دا به په کفر بواح کې نه واقع که چېرته په کفر بواح کې واقع شو نو په دغه صورت کې بیا د دغسې امیر اطاعت لازم نه دی لکه دا مونږ په بیعت کې ویو چې وعلا الله ننازع الامر اهله الا ان نرا کفرا بواحا موږ به د خپل امیر سره جګړه نه کوو مګر چې کله کفر بواح دې ولیده نو یو امر دی په معصیت باندې او یو کفر بواح لیدل دي د امیر نه چې کفر بواح دې ولیدل شي نو چې کله یو امیر په یوه خبره باندې امر کوي او هغه د ګناه خبره وي نو په دې صورت کې د امیر د امر نه صرف همدغه امر ماتول جایز دي خو نور د کلي اطاعت نه به نه وځي مکمل به د امیر په خلاف باندې کې بلکې همدغه یوه خبره چې په کومه باندې تا ته امر کړی دی او دا د ګناه خبره ده همدا خبره به وله نه منې اطاعت به وله نه کې او دویم کفر بواح دی نو کله چې کفر بواح د امیر نه ولیدل شي نو په دې صورت کې به په کلي توګه د اطاعت نه وتل جایز دي چې دغه امیر پرېږدي او د ده نه ایسته وځي ځان ترې جدا کړي چې بېل شي مثلا یو امیر دی د کفارو سره تعلقات په هغه باندې ثبوت شو نو تا ورسره بیعت کړی دی د هغه اطاعت دې شروع کړی دی لیکن ده د ایران سره اړیکې جوړې کړې د فرانسې سره یې جوړې کړې د امریکې سره یې جوړې کړې د پاکستان د ایس آی سره یې جوړې کړې افغانستان د مرتد حکومت سره د هندوستان سره یا د چین سره یا د روسیې سره نو دلته د دغه کفارو سره د تعلق په وجه باندې کفر بواح د دې امیر ثابت شي چې هر کله کفر بواح ثابت شي نو په دې صورت کې د هغه نه خروج دا جایز دی چې د هغه د اطاعت نه بلکل په کلي توګه ته ووځې او چې کله درته صرف په ګناه باندې امر کوي مثلا یو کس تا ته بې ګناه ښکاري او امیر تا ته وایي چې دا ووژنه نو په دې صورت کې صرف امیر ته دا ویل په کار دي چې زه دا قتل دله نه کوم نور عمومي خروج به ترې نه کړې نو د امیرینو اطاعت په موږ باندې فرض دی خو یو پکې دا خبره یاد ساتل په کار دي چې د امیرینو امراو ولات الامور اطاعت د الله او د رسول د اطاعت لاندې دی د الله او د رسول د اطاعت نه به پرې نه وځو دویم په ګناه باندې به امر نه وي درېیم دا چې که کله مور سره په مسله کې اختلاف راغی نو قرآن او سنت ته به رجوع کوو او څلورم دا چې کله په امیر کې کفر بواح ولیده څرګند کفر چې احتمال د تاویل پکې نه وي نو په دغه صورت کې بیا موږ له جایز ده چې اطاعت یې مات کړو د دې نه ماسوا د امیر اطاعت په موږ باندې داسې فرض دی لکه څنګه چې د الله او د رسول اطاعت فرض دی ځکه چې د امیر اطاعت دی یعنې د الله او د رسول د امر اطاعت دی ولې چې په دې موږ د هغوی امر کړی دی نبی علیه صلات وسلام فرمایي من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله چا چې زما اطاعت وکړه د الله اطاعت یې وکړه او چا چې زما نافرماني وکړله د الله نافرماني وکړه ومن اطاع الامیر فقد اطاعنی چا چې د امیر اطاعت وکړ زما اطاعت یې وکړ ومن عصى الامیر فقد عصانی او چا چې د امیر نافرماني وکړله په تحقیق سره زما نافرماني وکړله نو د دې متعلق درېیمه مسله هغه دا ده چې یو مجاهد په معسکر کې اوسېږي په مرکز کې اوسېږي یا رباط کې دی یا په یوه اداره کې مقرر دی نو د دې ادارې نه وتل یا د معسکر نه وتل او یا د رباط نه وتل یا د مرکز نه وتل په دې کې د دغه مرکز د امیر د ادارې د امیر د معسکر د امیر نه اجازه اخیستل څه حکم لري نو د دې جواب دا دی چې په مجاهدینو باندې د معسکر او د مرکز او د رباط او همدارنګه د منطقي یا د ادارې د امیر اطاعت فرض دی د هغه د اجازې نه بغیر د معسکر نه وتل هم ناروا دي او د هغه د اجازې نه بغیر د مرکز نه وتلم ناروا دي او دا د هغه اطاعت د حکم لاندې راځي کوم چې عام مخکې مونږ د هغې وضاحت او بیان وکړ مغني کې راځي ولا یخرجون الا باذن الامیر مجاهدین به د امیر د اجازې نه بغیر د معسکر نه نه وځي دارنګه د مرکز او د مقر نه به نه وځي همدارنګه که په پاټک کې یو مجاهد کېنول شو په رباط کې کېنول شو یا په یوه اداره کښې هغه ته کار وسپارل شو نو د دې نه وتل د ده لپاره ناروا دي حافظ ابن حجر رحمه الله وایي لیکي وایي علماو ویلي دي چې د احد په غذا کښې چې صحابه کرامو ته کم تکلیف ورسېده او حتی د نبي له صلات وسلام غاک مبارک پکې شهید شو وایي په دې کښې ډېر حکمتونه او ډېر زیات فواید شته دی یو د هغه فوایدو د هغه حکمتونو نه دا دی چې مسلمانان د امیر د بې اطاعتۍ او د امیر د اطاعت د ماتولو بد عاقبت او بد انجام وپېژني او مجاهدین او مؤمنان د امیر د بې اطاعتۍ نه ځان وساتي نو اطاعت یو مهم شی دی اطاعت د مجاهدینو لپاره د الله رب العالمین د نصرت او مدد سبب دی تر کومه حده پورې چې په موږ او تاسې کې اطاعت و د هغه حده پورې به موږ او تاسې ته د الله مددونه را ځي او چې کله موږ او تاسې اطاعت مات کړو نو زمونږ او ستاسې سره به د الله رب العالمین مدد کټ کېږي الله رب العالمین دې نه کوي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ناڅاپي اچانک یو غوځه دمدماره مچۍ او د قاتلانه حملې په نیت وحشي خونکاره مچۍ لکه کوبرا هلیکاپټر په زور او شور راغله او بس سمدستي د بګینه مچو په کور راغله د بګینه د دې مچو نه یې کله وېره کړله او یو د ګبین مچۍ یې پنجو کښې راګېره کړله خو نورې مچۍ د بګینه پسې یک نو په اول سر کښې به تخمونه د نفرت ختموو، هم تر خپل منځه به هر رنګه عداوت ختموو، هم به ټکر او اختلاف او انتشار وړو له منځه او خاص په خپل منځ کښې به مسکونه او تکرار وړو له منځه، له ښائسته زړونو نه د مينې او محبت په صابون، د خاکسارۍ او عاجزۍ او سپېڅلي نيت په صابون، د زړه لمنې نه به واړه خيرې ويرې وينځوو، د زړه د سپينو کتاب لمن، محترمو وروڼو د الله رب العالمين دين او ايمان ته د داخلېدو دپاره الله رب العالمين د لا اله الا الله کلمه کلي ګرځولې ده. علمي، ښوونيزه او روزنيزه خپرونه. راځئ راځئ د هغې مبارکې کلمې په مقاصدو، شرايطو او غوښتنو پوه شو چې د خلافت سرښندويانو يې په ټوله نړۍ د اوچتولو په هدف سرونه په تلي کې نيولي. که یو انسان را ولګېږي او بل ته د تحلیل او د تحریم حق ورکړي نو په دې باندې دا انسان کافر کېږي او د دې انسان په لا اله باندې ایمان نه شته دی د هرې پنجشنبې ورځ په ماښامنۍ خپرونه کې له خلافت غږ راډیو څخه اورېدلی شئ درنو اورېدونکو دا اوس زموږ د نن شپې نشرات هیله ده چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلي وي سبا مازدیګر څلور بجې چې د دري نشراتو او پنځه نیمې بجې ماښام د پښتو نشراتو لپاره ستاسو درانه چوپړ کې حاضر یو په لئ سخت تالا مو سپارو والسلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو